الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد رواه ابن ماجه محترم او قدرمن ورونو په دې مبارک مجلس کې به یو نوې درس اخلو چې موضوع دا په اسلام کې د قوم پرستۍ حیثیت او په اسلام کې د تعصباتو حیثیت د خپل قوم محبت د انسان په فطرت کې دی الله رب العزت د بندگانو نه دا نه غواړي چې د خپل قوم سره محبت مکوه دا د انسان فطرت دی د خپل قوم سره به محبت کوي د خپل ژبه سره به محبت انسان کوي دا د انسان فطرت دی د انسان عادت دی الله پیدا کړی هم داسې دی حتی د خپل ځمکې سره محبت کول دا هم د انسان په فطرت کې ده نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم چې کله مکې مکرمې نه هجرت کوي مکه مکرمه نه چې کله ووتلو لوړو ته شلو غرونو طرف ته شلو نبی علی السلام مکه مکرمه طرف ته په څټ راو کتل او مکه مکرمه زمکه ته مخاطب شو خطاب ورته وکولو چې د مکه زمکه پلا مې د قسم چې محبت در سره لرم که زه دشمنانو دې ته نه وای مجبوره کړی چې زه تا پرېږدم ما به نه وې پرېښې نو د دې نه معلومېږي ورونو چې دا د وطن محبت دا د خپل قوم قبیلې محبت د ژبې محبت دا د انسان په فطرت کې دی الله موږ د دینه نه منې کوي چې ته مه کوه د محبت ځکه په دې باندې زموږ قدرت نشته دی الله یکلف الله نفسا الا وسعها الله رب العزت چاته داسې حکم نه کوي چې په هغې باندې انسان په هغې باندې انسان قادر نه وي قرونو یو شی شته چې د قوم پرستی وطن ژبه دا څیزونه چې کله د شریعت سره په تصادم وکوي د شریعت د کم حکم سره مد مقابل شي د هغې مقابلې ته راووځي ټکر شي خپلو کو سره یو طرف ته د قوم محبت وي د ژبې محبت وي بل طرف ته د الله رب العزت یو حکم وي په دغه وخت کې ورونو الله رب العزت موږ د دینه منې کوي چې د قوم په طرف کې ودرېږو دغه کار ته چې د اسلام په احکام باندې څوک خپل قوم قوم ته خپل ژبه ته خپل قبيله ته څوک ته ترجیح ورکړي الله رب العزت او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه کار ته جاهلیت ویلی دی د جاهلیت صفت یې ورته ویلی دی یو ورونه چې جهل وي دا جهل د جاهلیت او جهل دواړه فرق سره لري جهل دې ته وایي چې انسان په یو مسله باندې پوه نشي دا دومره سخت دا دومره بد صفت نه دی ځکه ډېر خلک جاهله دي ما ته الله رب العزت د یو شي په علم کې د بعضې مسایلو علم را کړی دی خو زه په انجینرۍ کې جاهل یم زه په طب کې جاهل یم یو کس دی زه په دې باندې پوهېږم په عسکري په یو اسلحه باندې به پوهېږم خو په بله اسلحه کې زه جاهل یم دا دومره بد صفت نه دی یو ورونو جاهلیت دی جاهلیت هغې زمانې ته وایي چې د اسلام نه مخکې کومه زمانه وه هغې ته جاهلیت وایي یعنی د اسلام نه مخکې چې کوم عادات کفر ته جاهلیت وایي په اسلام کې په شریعت کې قوم پرستی ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم جاهلیت ویلی دی یعنی کفر ورته ویلی دی په اسلام کې قوم پرستی نشنلیزم هیڅ حیثیت نه لري که حیثیت لري د هغې حیثیت د کفر حیثیت دی ورونو د قوم پرستۍ په خلاف باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره مبارزه څومره جدوجهد څومره کوششونه کړي دي د جاهلیت او د کفر د زمانې د عادتونو په عادتونو کې د هیڅ بد عادت په خلاف دومره جدوجهد نه دی کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل زبان مبارک باندې په خپل ژبه مبارک باندې او په خپل عاداتو باندې په خپل اعمالو باندې ټول عمر په درویش کاله عمر کې دیارلس کاله مکی دور او لس کاله مدني دور په دې ټول دور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جاهلیت د قوم پرستۍ په خلاف باندې جنګېدلی دی په ژبه جنګېدلی دی په عمل ورسره جنګېدلی دی او ورونه د دې په سلګونو مثالونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې تاسو وګورئ کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبعوث شو مکه مکرمه ته راغلو په مکه مکرمه کې ورونو د غلام په صفت باندې د نور وطنونو خلک هم اوسېدل هلته بدیاني خلک هم هلته اوسېدل بلال حبشي د هغه حبشې نه راغلی کس و د رنګه تور دی په عربي ژبه باندې نه پوهېږي ژبه یې د حبشې ده قوم قبیله یې هلته ده غلام دې خرڅ شوی دی د سبزۍ په شکل خرڅ شوی خلکو اخیستی مکې ته یې راوستلی په اسلام باندې مشرف کیږي ورونو مسلمان کیږي کلمه شهادت وایي ورونو بیا دغه بلال ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اخلي او د خپل د کورنۍ یو فرد ته نه جوړوي خپل سینې ته را نږدې کوي سلمان فارسی رضی الله عنه د فارس اوسیدونکی دی کم ته چې اوس ایران ویل کیږي د دغه علاقې اوسیدونکی دی راځي په اسلام باندې مشرف کیږي حتی ورونه د دې وطن ژبه یې نه ده زده د دې د عاداتو نه ناخبره دی مکې مکرمې ته چې راځي ورونه په اسلام باندې چې کله مشرف کیږي د اسلام یو فرد نه جوړیږي بیا د وطن سړی جوړیږي بیا تاسو وګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه بدیاني خلکو ته چې د دوی د قوم د قبیلې خلک نه دي خو په اسلام مشرف شوي دي نبی علیه السلام دوی سره کومه معامله کوي هغه چې د تره زوی دی هغه چې تره یې دی هغه چې د سره په یو کور کې رالوی شوی دی هغه چې دا یې رالوی کړی دی د هغې سره کومه معامله کوي د دې نه به موږ ته پته ولګي چې په اسلام کې د قوم پرستۍ کوم حیثیت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلمان فارسی سلمان فارسی ته وایي اعلان کوي خلکو ته وایي السلمان منا اهل البيت ای خلکو آگاه اوسئ خبردار اوسئ چې سلمان زما د قبیلې سړی دی زما د قبیلې دی څوک ورته په بدیانې سترګه ونه ګورئ څوک ورته په اجنبي سترګه ونه ګورئ څوک دا پې غور ورنه کړي چې ته خو د بل وطن سړی راغلی زما د اهل بیت نه دی د هغې به داسې احترام کوې لکه زما د اولادې چې احترام کوې بلال حبشي رضی الله تعالی عنه چې څه وخت مخکې غلام و د سبزۍ په شانتې خرڅېدلو هېڅ حیثیت یې نه و په اسلام چې مشرف شو اسلام ته چې کله راغی عمر رضی الله تعالی عنه هغه هاشمي د هاشمي قبیلې سړی سردار هغه حیثیت چې په کفر کې و هغه حیثیت چې په اسلام کې و یو مشر و د قوم مشر و هغه ورته څه وایي یا سیدي ای زما آقا ای زما باداره ای زما مشره غلام ته وایي چې پرون غلام و چې تک تور و چې د بل وطن سړی دی بدیانی دی هغې ته خپل مشر و یا آقا ورته وایي او کله چې ورونو اذان را اذان حکم را نازلېږي مخکې ورونو حکا د اذان حکم نه را نازل شوی د اذان حکم چې کله را نازلېږي اوله کې مشوره کوي خلک صحابه کرام مشوره کوي نبی علیه السلام مشوره کوي چې دا مونځ ته به اوس خلک څنګه رابلو څه به وایي خلکو ته چې مانځه ته راشئ څوک وایي چې نه دا به شپېلي کې به اوازونه کوو نه قور به وهو بیا نبی علیه السلام چې دا خو د یهودو نصاراو کار دی څوک وایي چې نه یور به بلوو چې د هغې نه لوګاوي چتېږي خلکو ته پته لګېږي بیا الله رب العزت بعضې صحابه کرامو ته په خوب ور ولیدلو په خوب کې ګوري چې یو ملائکه ده د الله اکبر الله اکبر ناره وایي هغه आवाज هغه الفاظ هغه حفظ کړل نبی علی السلام ته نبی علی السلام ډیر خوښ شو نبی علی السلام ته پته ولګی چې دا یو الهام ده اذان یو داسې د عزت کار دی داسې د ملکۍ کار دی رونه چې کم خلکو ته تر روزه نه راپورته کېږه چې ستا په ژغ باندې خلک جماعت ته راځي دا یو ډېر غټ مقام دی ډېر ستر مقام دی رونه نبی علیه السلام دا مقام هاشمي ته یې ورنکړو قریشي ته یې ورنکړو د خپل تره زمانو ته یې ورنکړو د خپل خاندان خلکو ته یې ورنکړو نبی علی السلام بلال رضی الله تعالی عنہ را وغوښتلو بلال رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې واخله د اذان ستا ډیپټی شو ستا ذمہ واری شو جګیجا په مکه مکرمه کې आवाजونه کوا په مدینه منوره مسجدونو ته چې کله لاړ ورونه په مدینه منوره کې الته आवाजونه کوا اول ته خلک جمعتونو ته راباله ورونه چا په دا تنقید ونه کوله چې یا رسول الله تور د تور مخ سړی راغلی دی توري شکل دی د بلې قبیلې نه راغلی بدیانی سړی دی دا د عزت او د آبرو دا لوی مقام دا د ملکۍ مقام ولې په موږ کې نارینه نشته دي ولې په موږ کې نر نشته دی چې هغې ته یې ورکړی ولې موږ الله اکبر نشي ویلی وروڼو ځکه چې نبی علیه السلام دیارلس کاله په مکه مکرمه کې د صحابه کرامو تربیت داسې کړی و چې قوم پرستي د هغې د وطن د زړه نه وتلې وه چا هم دا تنقید نه کولو چې ولې بدیانی سړی راځي په موږ باندې مشر کیږي نبی علی السلام د صحابه کرامو د زړه نه قوم پرستی ویستلې وه لرې کړې وه نبی علی السلام سلمان فارسی ته وایي من اهل البیت ورته وایي چې دا زما د قوم د قبیلې دی ابو لهب ته وایي تبا لکه هلاکت یې تا ته چې تره یې دی ابو جهل په توره باندې وژني خو بلال حبشي خپل ځان ته راکاږي ملک دی نه جوړوي د اذان مشري درته ورکوي د جماعت مشري درته ورکوي ورونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې د قوم پرستۍ په خلاف باندې داسې جنګېدلی دی او د دې ستر ستر مثالونه دي ورونه ځکه چې د قوم پرستی ورونه کفر ده د قوم پرستی جاهلیت ده د قوم پرستی داسې شی ده چې په چا کې قوم پرستی راشي د اسلام په سلګونو احکام هغه تپکو لاندې کوي قوم پرستی اسلام سره نه کیږي اسلام او قوم پرستی خپل کې سره متضاد شی ده متضاد دی اور او بدی سره دا دواړه سره نه یو ځای کیږي ځکه چې قوم پرستی په وجه باندې په سلګونو حکمونه د اسلام لاندې کیږي په کوم انسان کې چې قوم پرستی موجوده وي هغه په خپل قوم باندې د الله حکم نشي منلی د الله حکم د الله حکم چې په تطبیقي قوم ورته مخ کیږي چې دا خو ستاسو قوم سره دی څنګه یې وژنې لاړو د حکم حدود د الله تبارک وتعالی په دې باندې په دې باندې ماتیږي النبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته حکم کړی دی چې علیکم بالسمع والطاعه سمع او طاعت کوئ اگر که ولو تامر علیکم اگر که په تاسو باندې یو داسې کس امیر کړی شي چې د هغې چې د هغې تک تور وي د رنګ نه د او د هغې د سر ویشته د زبیب او د ممیز په شانتې وي د کشمش په شانتې وي یعنې د بل وطن سړی یې افریقایې در باندې راشي په تا باندې امیر کړی شي نو ته به هم د هغې اطاعت کوې خو ورونه چې په چا کې قوم پرستي وي هغه اطاعت نه شي کولی هغه د نبي علیه السلام دا حکم نه شي منلی دا اوس وګوره زموږ ستاسو په ژوندونو کې زموږ ستاسو په ژوندونو کې په کومو مسلمانانو کې چې قوم پرستي ده د ستا قوم ته چې اوس نن یو کس راشي یو عرب راشي یو پنجابی راشي په تا باندې حکم په تا باندې امیر کړ شي ته د هغې امر امارت منې نه منې ورونه حقیقت ته ده تریخ حقیقت ته نه منې ته کتلیم دي نه منل کېږي په ګروپونو کې په مرکزونو کې جګړې په دې باندې د مجاهدینو په منځ کې شوې دي چې ولې په موږ کې نارینه نشته ولې په ما باندې ازبک راوستل زه د دې حکم نه منم وجه څه ده ورونه چې زمونږ ستاسو زړونه زړونه کې د جاهلیت دا ماده تر اوسه موجوده ده زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه د صحابه د زړونه دا ګندګي دا سرطان دا کینسر ویستلی و هغه زما ستا په زړونو په رګونو کې اوس هم موجوده ده موږ تاسو خو خپل پښتنو کې یو د بل قوم ته سر نه ټیټوو چې یو قوم د بل قوم کس راشي هم پښتون وي د دې وطن سړی وي ګوري بیا جرګې سره شروع شي چې دا خو زما د قوم سړی نه دی زه د دې مشرین نه منم وجه څه ده ورونو چې دا قوم پرستی دا د اسلام خلاف ده قوم پرستی باندې چې څوک ودرېږي هغه به ډېر حکمونه د نبي علیه السلام ته حکم تلاندې کې سمع او طاعت به کې به د نبي علیه السلام حکم نه مني په حدودو کې به د نبي علیه السلام د شریعت حکم نه مني ځکه مخې ته به قوم پرستی ورته راځي کله چې د جهاد خبره راشي چې وجنګېږه بیا به همدا درته وایي چې دا خو ستا د وطن سړی دی دا خو ستا د وطن فوجي دی څنګه یې وژنې څنګه یې تباه کوي دا خو ستا وطن دی نن وروڼه په دې پاکستان کې نن په دې افغانستان کې نن په زرګونو خلک د جهاد نه په دې وجه باندې نه دي ناست ملي اردو دا خو زما د وطن بچی دی فوجي دا خو زما د وطن بچی دی وایي که نه وایي جهاد به بیا تر پښو لاندې وي ځکه چې قوم پرستي داسې یو بیماري ده داسې یو کفر دی چې د اسلام سره نه یو ځای کیږي د چا په زړه کې چې قوم پرستي وي د هغې په زړه کې اسلام نه جمع کیدای شي دواړه نه کیږي سره یا به قوم پرستي کوي یا به اسلام کوي نو وروڼه تر څو پورې چې موږ تاسو د قوم پرستي سرطان د کینسر بیماري د زړونو نه نه ایستلي تر هغه وخت پورې کما حقه مجاهدین نشي جوړېدلی تر هغه وخت پورې د دین غلبه نشي راتلی تر هغه وخت پورې به شریعت نشي نافذولی نبی علی السلام صحابه کرامو ته همدغسې همداسې تعلیم ورکړی دی مدینې منورې ته تاسو ګورئ کله چې مدینې منورې ته د مکې مکرمې خلک راغلل هلته منافقین موجود وو یهود او نصارا موجود وو نو د مکې د مدینې منورې انصار به په دې باندې به یې هڅول هغه هم قبایلو د قبایلو خپلو یو ژوند یو خپل تاریخ یو خپل غیرت یو خپل کارنامې د يهوديانو ابي ابن سلول چې د منافقینو رأس او سردار و يهود او نصارا باغې سره ملادل هغه ته به طریقې ورخودلې چې دا وګوره بدیانی خلک راغلي دي په دغه الفاظ باندې صرف ورونه تاسو وګوره قسم په الله چې سیرت کتابونه وګوره ورونه په عربي کې یو یو یو متل دی وای ما اشبه اليوم بالبارحه دا نننۍ ورځ په پرونۍ ورځ سره څومره مشابهت لري څومره ورتواله یو بل سره لري هماغه شانته لکه څنګه چې په مدینه منوره کې مهاجي انصارو به بعض انصارو به د انصارو په منځ کې بعض منافقینو به مهاجرینو ته کم پیغورونه ورکول نن هماغه پیغورونه زموږ ستاسو په دې ځمکه کې مهاجرینو ته ورکول کیږي فرق صرف دومره دی چې هغوی به په عربي باندې دا پیغور ورکولو موږ تاسو نن په پښتو باندې ورکوو هماغه هماغه حتی وایي په پښتو کې یو متل دی هماغه عربي کې به هغه متل موجود و چې په دیانه مجک راغلی دی او د کورنۍ مګج د کور نه وباسي وایي او که نه وایي حتی وایي چې پرده نه وایي چې د بل کلي سپی راغلی دی د دې کلي سپی د کور نه وباسي د دې کلي نه وباسي همغسې به وایم د څلور خبرې کول نن هم دغه خبرې نن کېږي نن خلکو تا ما تا ته نن په دغه ځمکه باندې د افغانستان په ځمکه باندې نن په ریډیو په ټلویزیونو په اخبارونو کې عوامو ته همدغه ورکول کېږي چې وروره دا سړی بدیانی راغلی دی دا د سعودي عرب نه راغلی دی دا دلته څه شی کوي ولې په خپل وطن کې نه جنګېږي تا ته وایي چې دا ازبک ولې دلته راغلی دی دا ترکمن ولې دلته راغلی دی تا ته وای چې افغاني ولې راغله تا ته وای پنجابي ولې نه راغله دلته راغله ولې ښکته وته نه نه کیږي ورون دا قوم پرستی ده دا کفر دی دا غواړي چې دا کفار زموږ پر ډکه دارا داخل کړي تر څو پر د اسلام قوت زموږ د زړه نه وباسي مکه مکرمه رامینه چې کله صحابه کرام لاړل مدینه منوره ته نبی علی السلام ته پته و چې دا سرطان او کینسر چې تر څو پر وتل نه تر هغه وخت پر زموږ دلته گزاره نه کیږي نبی علی السلام اول ځل چې څنګه مکه مکرمه مدینه منوره ته ورسېدل څنګه صحابه کرام انصارو سره هلته کېناستل اولنی کار یې چې وکولو ورونو مخکې له دې چې نور چارې شروع کړي مخکې له دې چې نور ژوند شروع کړي ټول صحابه یې راوغوښتل د مکې مکرمې صحابه یې هم راوغوښتل د مدینې منورې انصار یې هم راوغوښتل مهاجرین انصار په یو ځای کې سره کېنول مؤاخات یې وکول مؤاخات معنا دا ده د ورورولۍ ټینګه یې سره وکوله ورونه ورونه یې کل سره خلکو ته خلکو ته ویل چې دا انصاره د ته مهاجر سره سره ورونه یې داسې ورونه ورونه چې د چا دوه ښځې وې یوه ښځه یې طلاقه کړه د خپل مهاجر ورور ته یې ورکړه د چا چې دوه کوټې وې دوه کوټې تقسیم یې کې سره دیوال یې ووهلو چې دا ستا کوټه شوه دا زما کوټه شوه د چا چې ځمکه وه ځمکې سره تقسیم شي حتی تر دې پورې تر دې پورې چې په ابتدا د اسلام کې چې به کله مړی وشو انصاري به چې کله مړ شو د هغې میراث به حتی مهاجر وړلو وروسته د هغې نه د وروسته د هغې نه د میراث آیتونه رانازل شول د هغې نه دا خبره استثنا شوه د هغې نه دا خبره استثنا شوه چې نه دا د میراث به صرف د وینې قرابت چې د چا وي هغه به یې وړي وروڼه تر دې اندازې پورې صحابه کرام او صحابه کرام نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو کې سره وروڼه کړل تر څه وخته پورې وروڼه چې د اماخات په مسلمانانو کې موجود و اسلام عزیز و اسلام پورته و اسلام سروړی و کافر مغلوب و ځکه چې جسد که جسد واحد نبی علیه السلام چې تاسو امت که جسد واحد غونته ده یو جسد ده یو به سر وي بل به ګوته وي بل به لاس وي ورونو دا فرقونه پکې نه وو همدا وجه ورونو صحابه کرامو چې کم طرف ته مخه کړه هغه طرف ته به لشکرې تلې هملته به اسلام نافظېدلو د هغې نه وروسته ورونو همدغه مدینې منوره کې تاسو وګورئ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په حجة الوداع کې د نبي علیه السلام په حج کې یو لک او څوارلس زرو شاوخوا صحابه کرام نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره په مکه مکرمه کې په حج کې حاضر دي تاریخ لیکي ابن کثیر رحمت الله علیه لیکي چې په مکه مکرمه کې په مدینه منوره کې په بقیع کې هغه بقیع هغه قبرستان کوم چې نبی علی السلام فضیلت بیان کړی دی که په تاسو کې څوک کولی شي چې په بقیع کې خاک شي په مدینه کې مړ شي نو دا کار دی وکوي ځکه چې دا فضیلت دی هغه مدینه منوره چې یو مونځ په یو روایت کې په زر دی په بل روایت کې په پنځوس زره باندې یو مونځ د یو مونځ بدلې ورکول کېږي وروڼه د هغه مدینې منورې نه چې صحابه کرام ورسره مینه لرله د یو لکو څوارلس زرو صحابه کرامو نه وروڼه په مدینه منوره کې دوه سوه څوارلس د درې سوو نه زیات قبرونه پکې نشته دي د صحابه کرام چېرته لاړل ولې لاړل د صحابه کرام نن ګوره ورونو د ابو ایوب انصاری قبر نن په استانبول کې دی په ترکیه کې دی په ترکیه کې هغه څه کوه څه لپاره تلو ځکه ورونو هغه ته کجسد واحد هغه ته ترکیه او مدینه یو برابر وه نبی علیه السلام د هغې تربیت داسې کړی و چې وطن پرستي به نه وي پکې قوم پرستي به پکې نه وي ایوب انصاری خپله مدینه ښکلې مدینه هغه مدینه چې دی د هغې خاوره پاکه ده هغې سره نبی علیه السلام محبت کوي هغې سره الله او رسول محبت کوي ملایکې ورسره محبت کوي دغه ځمکې نه وځي د اسلام د نشرولو په خاطر باندې د جهاد او د قتال په خاطر باندې تر څو پورې د استانبول خلک د قسطنطنیې خلک کوم چې په ظلم کې دي په شرک کې دي هغه د مشرکینو د ظلم نه خلاص کې د جهاد لپاره هلته ځي هلته په شهادت باندې رسیږي هلته وفات کیږي نن په افغانستان کې ورونه په کابل کې د کابل په ښار کې د کابل په منطقه کې د صحابه کرامو د صحابه کرامو قبرونه دي دغه قبرونه د صحابه کرام دلته څه لپاره راغلي ورونه واده ته راغلي وو تجارت ته راغلي وو دلته دوی څه کول دا خو د افغانانو خاوره ده دا خو د پښتنو خاوره ده دا خو د خراسان خاوره وه مدینې نه عربي د عربې ژبې ویونکی یو کس د هغه مدینې نه ولې دلته راځي ځکه راځي ورونه چې په اسلام کې په اسلام کې دا حدود نشته چې دا پاکستان دی دا مدینه ده دا مکه ده دا سعودي ده دا خو کفارو راوستلي دي هغه د اسلام هغه ته امت جسد واحد کله چې دا واردل ورونه محمد ابن قاسم الثقفي رضی الله عنه هغه هغه مجاهد چې دی بنو ثقیف اوسېدونکی دی د طائف اوسېدونکی دی وروڼه چې کله دا خبره واورېده چې په سند کې په کراچۍ کې دا کوم چې د دې وطن وطن دی چې دلته یو څو زنانه یو څو مسلمانان په قید کې دي د هغه بنو ثقیف د قبیلې نه ورته راپورته شو هغه ځای نه ورته راوالوتو دغه ځای نه راغی و به د هندوانو د مشرکینو خلاف وجنګېدلو او هغه زنانه د مغه زنه را آزاد کړي په دغه وطن کې هغه آباد شو چې ورته دا نه ویل چې ته څه کوې ته مکې نه ولې راغلی او هغه دا نه ویل چې زه ورسره څه کار دی چې بندي ده په قید کې پرته ده سیندۍ ښځه ده زما د سیندۍ ښځې سره څه کار دی ځکه چې د هغې تربیت د نبي علیه السلام په مدرسه کې شوی و د هغې جسد واحد و هغه ته پته وه چې په سند کې دام زما د لاس دی زما یوه ګوته ده زما د بدن یوه ټوکړه ده په ما په هغې باندې چې درد دی نن په ما باندې درد دی وروڼه تر څو پورې چې دغه سلسله روانه وه مسلمانان عزیز وو د مسلمان مقابلې ته هیڅوک نشوی نشوی درېدی په مدینه منوره کې به سړی ویده و حوال به راغی خبر به راغی چې خبر به راغی چې هغه په هغه شام کې په یو د یو مسلمانه ښځه چا باندې کړې ده وروڼه بیا به دا نه چې زما هغې سره څه کار دی هغه د شام اوسېدونکې ده زما خور خو په کور کې ناسته ده ځکه جسد واحد و حدود موجود نه و دا نه و موجود چې دا مدینه ده دا مکه ده دا سعودي دی دا قطر دی دا نه موجود د مغه ځای نه به ورونه لشکر جوړ شو د یوې مسلمانې ښځې دپاره به په زرګونو ځوانان قربانۍ ته تیار شول تر هغه وخته پورې به جنګېدل تر څو پورې چې مسلمانه ښځه خلاصه کړې نه وه دا د صحابهو نهج و دا د صحابهو طریقه وه په دې طریقه باندې صحابهو خپل نبي کریم صلی وسلم خپل صحابه روزلي وو وروڼو سترې په خبرو باندې نه وو روزلي په عمل باندې یې روزلي وو یو ورځ نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې په خپل جماعت کې تشریف فرما دی صحابه کرام انسانان دي بشر دی تلخ کلامي کیږي خبرې ښکته پورته کیږي ورونو خبرې ښکته پورته شوې د انصارو د مهاجرینو خپلو کې سره جنګ شو په څه خبره باندې جنګ شو سکو څپېړې ته خبره ورسېدله ورونه نبی کریم صلی وسلم تر هغه وخته پورې ناست و وی چې بشر دی کېدای شي یو بل سره خلاص شي خو چې کله د جاهلیت اواز وکولو کله چې د قمپرۍ سپی اواز وکولو یو خپلې قبیلې نوم واخیستو بل د بل یو د قریش نوم واخستلو بل د بل د خزرج نوم واخستلو نبی علی السلام نه برداشت نشو نبی علی السلام منډه کا صدر مبارک و غرزیدلو ورغله او ورته ویل چې صحابه کرام انا بین ظهرانیکم زه تر اوسه پورې ستاسو په مخ کې موجود یم ژوندی یم او تاسو رجوع کوئ د دین اسلام نه کفر طرف ته یعنی دا اواز چې تا وکړو چې قریش را رسېږه لکه سړی وایي چې پښتنو را پورته شئ ای افغانانو را پورته شئ پنجابی وایي چې پنجابیانو را پورته شئ دې ته نبي علیه السلام کفر وویلی زه ستاسو په مخکې موجود یم تاسو دوباره کفر ته ترجح کوئ دعها فانها نتنه یا نبی علیه السلام فرمایل چې دغه اواز پرېږدئ دغه نعره او سیره پرېږدئ د قوم فرستئ فانها نتنه ځکه چې دا مرداري ده دا مرداری ده ورنانه تر بی ادبی د معافی په دې مردارۍ کې ډېر مردارۍ وي ډېر نجاستونه دي خو په ټولو کې ګنده ترینه چې نفس نفس ډېر ورسره کراهت لري هغه د انسان مرداری ده نتن په لغت عربي کې نتن د انسان مرداري ته وایي نبی علیه السلام فرمایي دعها دا د قوم پرستۍ خبره چې دا ته وایي چې یا قریش راپورته شه یا خزرج راپورته شه ای پښتنو راپورته شئ ای پنجابی ای عرب راپورته شه نتنه دا مرداري ده مرداري دا د انسان مرداری ده دا چې ته د خولې نه راوباسې د دې مثال دا د ژوندی مثال دا دی چې د خولې نه د انسان د مرداری ته راوباسې په دې خبره کې چې ته ږغېږې چې دا پښتون دی دا فلان دی په حقیقت کې ته په د خپله ژبه د خپله ژبه د انسان په دې ګندګۍ کې په دې مردارۍ کې وهې نبی علیه السلام هیڅ شي کې دومره دومره سخته لهجه نه د استعمال کړې لکه په دې کې ورونو نبی علیه السلام فرمایي ای خلکو آګاه اوسئ یا به تاسو په خپلو پلرونو نیکونو باندې فخر پرېږدئ یا به تاسو کېږئ عند الله د الله په نزد باندې اهون ذلیلتر لاندې خوار من جعلان د هغه تور ګونګټ نه به هم د الله په نظرونو نه غورځېږئ زیات به ذلیله کېږئ کم تور ګونګټ چې د انسان مرداري د انسان مرداري په خپله سپېږمه باندې په خپله خوله باندې راجمع کوي هغه د سپېګمې په په سپېګمه په خلو د خلې په طرف باندې بیا د کوي خپل غار طرف ته بیا دا نه کارم دا هغه بل شي نه خوري هغه ته تشهد واچو غبین ورته واچو مړی ورته واچو سر هغه هیڅ سره کار نه دی دا هغه کار سره د انسان په مرداري پسې ګرځي چې ته چې د انسان مرداري وګوري وګوري چې دا غینه ورځي په خپل خله باندې دا غینه بال جوړ کړي بیا اندغه بال په خپل خله او په خپل پزه باندې هغه ته د کور کې خپل کور طرف ته بیا نبی علیه السلام فرمایي چې ای امته وار وایه یا خو به تاسو په د خپلو پلرونو نیکونو باندې فخر پرېږدئ دا فخر چې زموږ پلرونه زموږ نیکونه زما د قوم خلک زما بابا احمدزی امامزی او فلانیزی افغانی او عرب او فلان یا خو به دا پرېږدئ او یا به د الله په نس باندې دومره اهون کېږئ دومره به ذلیله کېږئ د الله په نظرونو کې چې د دغه ګونګټ نه به هم الله رب العزت په کم نظر باندې درته ګوري هغه ګنګټ کم چې د کار د مردارۍ سره دی ورونه قمپرست خلک څوک چې د قمپرستۍ خبرې کوي په پلارو په نیکه باندې په پلارو په نیکه باندې فخرونه کوي په ژبه باندې فخر کوي په وطن باندې فخر کوي په حقیقت کې د ګنګټ نه هم بدتره دی دغه تور ګنګټ چې شپه ورځ ژبه او خوله ټول د انسان په مردارۍ کې دی دا د نبی علیه السلام تعلیم دی دا نن چې فخرونه خلک په دې باندې کوي چې موږ پښتانه رونه فخر په پښتو کې نه دی که فخر په پښتو کې وای دا کرزی څوک دی آیا دا پښتون نه دی کرزی کرزی قوم دی آیا د تیر وختونو کې نجیب څوک احمدزی نه و هغه پښتون نه و دا نن د لوی لوی پښتانه په دې کمپاین کې چې لګیا دي دا پښتانه نه دي ورونه په پښتو کې په پښتو کې فخر نشته دی په قبایلتو کې سره فخر نشته فخر کدی ورونه په اسلام کې فخر دی فخر که کوي په دې باندې فخر وکوه چې زه مسلمان یم موږ مسلمان دا مه وایه چې موږ پښتانه دا مه وایه چې موږ عرب دا مه وایه چې موږ پنجابیان په دا دا ټول د جاهلیت خبرې دي د جاهلیت اوازونه دي ورونه نبی علی السلام د هر څه منع کړی دی نبی علی السلام د هر څه تپکو لاندې کړی دی نبی علی السلام په زمانه کې ورونو ابو ذر غفاری غونته ملنګ درویش صحابي یو ورځ په دې ورځ نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ ته پیغور ورکو د دې تور مخ پیغور ورکو ورته ویل یا غپ ور سره ولګول یا ټوکی ور سره کولې یا د زړه نه خبر ورته وکوله ورته وای چې یا ابن ام سودا اې د تور بچیا اې د تور زویا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک سور شو د غصې نه ورته ویلې ای ابو ذر یا ابا ذر انک رجل انک امرئ فیک جاهلیه ته یو داسې کس یې چې ستا په زړه کې تر اوسه پورې د جاهلیت یو بڅرکی شته دی هغه تر اوسه ستا د زړه نه نه دی وتلی هغه ابو ذر غفاری درویش صحابي ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خطاب کوي چې ستا په زړه کې اوس هم د جاهلیت یو یو یو کینسر اوس هم پکې موجود دی ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه باندې ځمکه تنګه شوه د دې خبرې نه چې اوسه پورې زه نه یم اصلاح شوی هغه لاړو بلال حبشي یې راوستو په ځمکه په خړه ځمکه په خاورو کې ورته څملاستلو ورته کېناستلو څملاستلو ورته او د هغې هغه توره پښه یې راواخیستله او په دې خپل سپین مخ په دې خپل سپین مخ باندې کېښودله او ورته ویې چې بلاله ګردالو دې کړه په دې خاورو کې راوله په خاورو باندې سپېره یې که خړ یې که ځکه چې زه په دې سپین مخ باندې ما ته فخر و زه په دې سپین مخ باندې فخر کوم تر څو پورې دا فخر د بیماري زما د زړه نه لرې شي ورونه صحابه کرامو نبي کریم صلی الله علیه وسلم عملي قدمونه اخیستي دي د دې دپاره تر څو پورې د جاهلیت د کینسر د بیماري د انسان د زړونو نه ووځي همغه وجه واورونه چې صحابه کرام په دغه مدرسه کې رالوي شوي وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مؤاخاتو په ورورولۍ که جسد واحد د یو جسد په شان ته یې راروزلي وو ورونو بیا چې به کله په خراسان کې به آواز وشو د مدینې منورې خلک به ټول هغه د هغې دفاع ته به یې منډې وروهلې بیا به واپس هم خپل کورونو ته نه تلل نبی علیه السلام د مکې مکرمې اوسېدونکی دی مکې سره یې دومره مینه او محبت دی چې کله وځي مکې ته وایي مکې ته خفه دی وایي چې مکې قسم په خدای نه وتم استانه دومره محبت مې دی در سره وروڼه خو چې کله هجرت وکولو په مدینه منوره کې مشته شو هلته آباد شو وروڼه مکه مکه مکرمه فتح شوه خو نبی علیه السلام واپس بیا رانغی ولې رانغلو ځکه چې هره ځمکه د الله ځمکه ده په اسلام کې دا حدود نشته دي نن دا حدود چې دا ډیورنګ لاین دی دا افغانستان دی دا پاکستان دی دا هندستان دی دا عرب دی دا یمن دی دا قطر دی دا دورونه دا کرښې موږ نه چا دا شیطاني کرښې دا د جادو کرښې دا چا راښکلي دي موږ تاسو نه دا چا کش کړي دي ورونو دا کفارو دا یهودو دا نصاراو دا صلیبیانو وجه څه ده ولې داسې کړي دي وجه دا ده ورونو چې هغوی ته پته ولګېدله چې د مسلمانانو صرف همدغه کې دی چې دا جسد واحد دی یو طرف ته چغه وشي د مدینې خلک ورته منډې راوهي د هغې مدد دپاره په شام کې یوه ښځې بېعزتي وشي ګوره ټوله مکه ورته راکوچېدلې وي ورته را روانوي دلته په سیند او په هندوستان کې د پاکستان په خاوره باندې یو چغه وشي فریاد وشي دغه طرف نه د ټول عربو خلک ورته راځي د مدد لپاره نو هغوی په دې باندې پوه شول چې دا جسد واحد چې تر څو پورې ټوټه ټوټه نه شي تر هغه وخته پورې په دې باندې موږ قابض کېدلی نه شو نو وروڼو د هغې نه وروسته یې بیا څه وکول د هغې نه وروسته یې وروڼو همداسې وکول عرب یې ټوټه ټوټه کړل وړوکي وړوکي دولتونه ورته جوړ کړل چې دا قطر دی دا امارت دی دا کویټ دی دا یمن دی دا سعودي عرب دی دا پاکستان دی دا افغانستان دی وړه وړه وروڼو دا کرښې شیطان موږ نه راکړي دا ډیورنګ لاین چې ورته وایي ډیورنګ ډیورنګ څوک دی دا انګریز دی هغه خبیث ملعون دی چا چې دا کرښه راښکلې ده مخکې له دې وروسته د دې نه چې دلته دا ماته یې وخوړله میرزعلي خان رحمت الله علیه هغې ته ماته ورکړه په دې وطنونو کې د افغانستان خلک هغې ته ماته ورکړله نورې دلته ژوند نه شوی کولی وختېره یې نه کېدلو نو دې په خاطر باندې چې دا دوه قومونه چې هر طرف ته مسلمان دي دې طرف ته مسلمان دي هغه مسلمان چا چې د انګریزانو امپراتوري چا چې د انګریزانو سپر پاور طاقت یې ټوټه ټوټه کړو ورونو دا هغه ویل چې دا سره جسد واحد نه که جسد واحد موږ وي په لندن کې پرې نږدې نو راځه دا کرکه ورته وکړه یو کرکه ترې نه راکش کا ورته وایه چې ته پاکستانی یې هغې ته وایه چې ته افغانی یې تر څو پورې سره جدا شي نن نن ورونه د امت مسلمه ټوټه ټوټه کړی دي چې کله مو غړي دا راوخلي نن ورونه په افغانستان باندې په افغانستان باندې حمله د پاکستان خلک ناس ولی دا خو زموږ څه خبره ده سب سے پهله پاکستان د سفلې پیل پاکستان مطلب دا دی چې افغانستان دې تباه شي برباد دي شي که مړ کېږي خو افغانۍ مړ کېږي پرویز ټول قوم ته دغه څه وویلې ناره یې اوچته کړه د جاهلیت ته د کفر جنډه یې اوچته کړه ویلې سبسه پهله پاکستان پاکستانیان ته وایي ویلې چې غلي کېنئ تاسو محفوظ دی ستاسو څه کوئ که مړ کېږي افغانۍ دې مړ کېږي د هغې وینه تویېږي ستا په هغې کې څه کار دی پاکستاني ته تم دلته کېنه انګريزان ورسول هغه ته 50 دولتونه ورسول په افغانان باندې مسلط کړ چې وهي بیغم اوسه زموږ د شای طرف نه بیغم اوسه د شانه څوک در باندې گزار نه کوي ځکه چې شاته بل قوم دی هغه پاکستاني قوم دی موږ تاسو وعده کو چې موږ تاسو ته څه نه وایو هغه یالته ورته دنا پرې شودل کشمیر ته وایي پاکستان خلکو ته وایي نور خلکو ته وایي چې خو کشمیر دی کشمیر هلته زموږ څه کار دی ورونه په نور دنیا کې که قوقاز دی که شیشان دی که نور وطنونه دي که یمن دی چیرته چې مسلمان ټوټه ټوټه کیږي حمله ور باندې کیږي د بل وطن والا خلک په آرام باندې ناست وي خپل ترقۍ کوي خپل ژوندونه کوي د سره خوام نه بدیږي که چیرته د ټول نه همدرد انسان پیدا شي هغه به لږ ور باندې وژاړي زړه به یې ور باندې خفه شي خو دا جرأت نه کوي چې ورشي ځکه چې هغه وایي چې وروره زما هغه سره څه کار زه په دې باندې مکلف نه یم زما په وطن چې راشي بیا به ورسره ګورم نو داسې ټوټه ټوټه کړي ورنو تر څو پورې چې ورونه دغه کرښې هم دوباره نه یې ماتې کړې د شرک د کفر د قوم پرستۍ د ظلم د ستم د کرښې چې د پاکستان د افغانستان د کرښې هم نه یې نړولې تر هغه وخته پورې ورونه د صحابهو په شانتې موږ عزیزه کېدلی نه شو اوس خو د افغانستان خلکو یو نیم میلیون شهیدان ورکړل تر اوسه پورې په اوسني جنګ کې د قبایلو د دې خلکو څه دوه دوه نیم لکه شهیدان به یې ورکړي وروڼو چې په چې په لکونو پنځوس لکه شهیدان نور هم ورکړو بیا به هم ذلیله وو تر څو پورې چې د زړونو نه اول د زړه نه دغه کرښې ونه باسو چې دا پښتون دی دا پنجابی دی دا عرب دی دا ازبک دی دا افغانی دی دا پاکستانی دی اول به د خپلو زړونو نه دا کرښې د نقشې لرې کوو دا نقشې به ختموو اول بیا وروسته د هغې نه وروڼو په عمل کې به بیا وروسته دغه نه د کرکې ختموو دا ټول امت مسلمان لکه څنګه چې امتا امتا واحده دی همدغسې به په ځمکه باندې د ځمکې په د نقشه باندې به امت واحده کو امیر به یو امیر ټاکو امیر المؤمنین به بیا زموږ یو امیر وي حکم به یو وي وطن به یو وي چې چېرته ګرځې په کوم ځای کې ګرځې ټول به ستا امت وي ټول به ستا وطن وي نن ورونه په دې په دې خبره باندې د خپل عوام پوي کړه خلک په دې باندې پوي کړه نن ورونه د پښتنو د پاره صرف د پښتنو د پاره څلور ویش غنټه ورونه په لسګونو ریډیوګان دې د پاره ورونه د هغه امریکې نه درته لګیا دي شپږ بجې سهار چې پښتون راپورته کیږي شپږ بجې سهار چې کله راپورته کیږي اول ورته د ډیوه ملعونه ریډیو ورته شروع کوي کله چې دوه درې غنټې وکوي دا لا ختمه شوې نه وي چې د مشال ریډیو ته هغه ورکې مایکروفون ورکې چې اوس ته پکې غږېږه کله چې دوه درې بجې څلور بجې د مازدیګر کېږي واپس ډیوې والا ورته راشي چې د مایکروفون راکړه پښتون مه پرېږده شپه ورځ ورته غږېږه د زهرجنې کیسې ورته کوه همدا ورته وایي چې دا خو عرب راغلی دی سته خو امن پسنده سړی امن پسنده یعنې ته بېغیرته یې دا خو عرب راغلی دی تا ته یې اور لګولی دی دا خو ازبک راغلی دی تا ته اور لګولی دی تفسیرې درته کوي د دانشور په نوم باندې چې د فلان امور متخصص او د ده نه به جاهل انسان بل نه وي د فلان یونیورسټۍ نه فارغ انسان فلان عالم فلان دانشور هغې ته میکروفون هغه راوغواړي هغې ته وایي چې ستا څه خیال دی نه قبایل خو ډېر امن پسنده خلک دي دا خو څو شر پسنده راغلي دي یو څو پنجابیان دي یو څو ازبکان دي یو څو عربان دي بیا ورسره ورسره دا وایي چې ښه دا خلک دا په خپل وطن کې ولې نه جنګېږي وایي که نه وایي ورونو ادا خبر پر ریډیو کې سار کیږي ما شام ته غرمه ته موږ په گاډیو کې آرو موږ په هوټل کې آرو موږ د قبایل په خپل باندې آرو ورنه د قبایل د خلینو نن دا خبره راوځي چې د پنجابی دلته ولې راځي ولې د ښکته ولې نه جنګیږي د افغانۍ دلته ولې راځي د عرب دلته ولې راځي ورونه حتی تر دې پورې چې د بعضو نیکو خلکو د بعضو علماو په خوله باندې هم دا خبرې اورېدلې دي د ریډیوګانو نه یې اورو چې هغوی لوی لوی سترې سترې هستۍ دي هغوی دا خبرې کوي چې دا ولې دلته راځي دا خو غیر قانوني خلک دي لوی لوی ورونه زموږ دي په تخته وطنونو کې اسلامي تنظیمونو غټ غټ مشران دي پوښتنه ته نه وکوي چې ستا په دې کې څه خیال دی د اسامه کې څه خیال دی هغه غیر قانوني کس و پاکستان ته پکاره چې هغه نیولی د پاکستان د قانون مطابق باید هغه محاکمه شوی ولې ولې محاکمه شوی وای د دې په وجه باندې چې هغه د افغانستان د مدد لپاره راغلی د محمد ابن قاسم په قدم باندې قدم ایښی دی هغه د طارق ابن زیاد په قدم باندې قدم ایښی دی اسپانیا ته رسېدلی دی هغه یې فتح کړې ده نیمه افغانۍ خور د پړونې د ګټلو په خاطر باندې راغلی دا جرم دی دا جرم یې کړی دی دا جرم کوي دا جرم ولې د نورو ته نه ورکول کېږي ولې د انګریزانو ته نه ورکول کېږي ورونه نن موږ تاسو په دې باندې ویشلي یو نن په ټي وي په ریډیوګانو کې نن پښتنو ته همدغه خبرې کېږي چې دا پاکستانی دی نن حمله وشي په افغانستان کې استشهادي ټول زور همدا دی جعلي کارډونه ورته جوړ کړي تصویرونه ورته جوړ کړي وایي چې دا استشهادي موږ ولیدلو تلاشي مو اخیستله په هغه کې د پاکستان کارډ و وینې د پاکستان کارډ یو څه خبره ده دی کې ولې د پاکستان د پاکستان مجاهد مجاهد باندې جهاد نه دی فرض هغه به د انګریز په خلاف باندې نه جنګي دا غټ جرم دی چې پاکستاني راغلی افغانستان ته ننوتلی دی په افغانستان کې دماکه کړې ده نن ورونو د خبرې کیږي کیږي 24 غنټې ریډیوګانې حتی تر دې پورې چې زموږ د مسلمانانو مسلمانان هم متاثره کړي دي ښه ښکلي ښکلي مسلمانان دي پنځه وخته منځونه کوي د ابا او اجدادو نه غیرتي خلک راپاتې شوي دي هغه هم نن دا خبرې کوي نن د افغانستان د خلکو خبرې واروي که نه وایي دا ټول د پاکستان حسایت دا د پاکستانیان دلته راځي پاکستانیان دې باید بند شي په قبایلو کې نن دا خبره کیږي د ازبک دې لرې شي د عرب دې د دې ځای نه ووته وویستل شي دا ورونه په کار دا ده ورونه چې خپل عوام په دې باندې پوه کړي چې موږ جسد واحد یو دا خبره په دې کې دا د نفاق خبرې دي دا خبره خو ابي ابن سلول کوله ابي ابن سلول به ویل چې دا مکه ته ولې نه ځي مکه یار ته پرېښې دلته راغلي دلته راته جهادونه کوي دلته راته جنګېږي دا ابي ابن سلول کوله نن چې څوک دا خبره کوي د ابي ابن سلول بچای دی د ابي ابن سلول په لاره باندې روان دی خلک باید پوه کړي دا د نفاق خبرې دي اسلام کې دا خبره نشته ده نن به زه دلته جنګېږم سبا به زه سعودي ته ځم هلته به هم جنګېږم د سعودي مسلمانانو ته به هم نجات د کفارو نه ورکوم نن وروڼو دا خلک دومره یې بېوقوفه کړي دي دومره یې احمقان ته نه جوړ کړي دي دوی خپله وګوره دوی انګريزانو د کفارو د مرتدین ته وګوره که د پاکستان مرتدین دي که د افغانستان مرتدین دي ټول په دې باندې نه شرمېږي نن د پاکستان د آیسای خلک ځي افغانستان کې د افغانستان استخباراتو ته ټریننګ ورکوي او دا په پټه باندې نه کوي چې هغه ځای نه د دوی د غټ غټ جنرالان غټ غټ افسران کابل طرف ته روانېږي کیمرې ورسره وي په کیمرو باندې اعلانوي ښه په جرأت سره اعلانوي چې یو ټیم دی آیسای متخصصین لاړل تر څو پورې د افغانستان خلکو ته په استخباراتي امور کې ټریننګ ورکړي د مصر استخبارات راځي افغانستان ته ټوله دنیا په کیمره کې ګوري د افغانستان پولیس د افغانستان فوجان زی د پاکستان فوجانو نه پاته ټریننګونه حاصلوي دا د دې څه چل دی خبره څه ده ملګری ملتونه دي ملګری ملتونه ملګری ملتونه خپل کې سره دا وکول هغه ته ملګری ملتونه لفظ چې وایي بس ټول ور سره مني اما ته چې الله رب العزت فرمایي چې انما المؤمنون اخوه مسلمانان خپل کې سره ورونه دي چې په هر ځای کې دي که پاکستاني دی د پنجابي ملګری دی ورور دی که افغاني دی د عرب ورور دی کجسد واحد ما ته جرم دی ما چې کله ونیسي زما چې مجاهد ونیسي ورته وایي تحقیقات کې ټي وي ته یې رامخکې کړي ټریننګ دې چېرته وکولو ټریننګ مې په په وزیرستان کې وکړو چا درته ټریننګ درکړو عرب راته ټریننګ درکړو وګوره وګوره جرم ته وګوره دا موږ درته نه ویلې چې دا د عربو شاګردان دي موږ درته نه ویلې چې دا د ازبکو د پنجابیانو شاګردان دي جرم ټول خلک راپورته شي اوهو دومره غټ جرم وشو افغانستان ته پاکستانی را داخل شوی دی یا زموږ افغاني ته چې د ټریننګ ورکوي د فکر د جهاد ورکوي د عرب ورکوي زموږ دا جرم دی او هغه جرم نه دی چې د والعیاذ بالله بې ادبي د مافي چې دا سړی تپوس نه وکړي پوښتنه ترې وکړي چې دا سور انګریز دی د مور مېړه دی چې ته ورسره کښېنې په یو ځای باندې تصویران ورسره اخلې یادګاري تصویران ورسره اخلې مشر خپل ورته وایې عشایه ورته تیاروې افرانیه ورته تیاروې پریس کانفرنس ورسره ورکوې هغه عیب نه دی په تا باندې څوک تنقید نه کوي چې دا ستاسو کېږي چې د زرګونو کیلومتر لرې نه دی د انګلستان نه راغلی دی د امریکې نه راغلی دی تا ته ټریننګ درکوي دا جرم نه دی او چې ما ته الله رب العزت وایي چې انما المؤمنون اخوه د عرب ستا ورور دی ورسره یو ځای وکوه مسلمان جسد واحد دی د هغې مدد وکوه المؤمن اخو المؤمن مسلمان دی مسلمان ورور دی لا یظلمه لا یخذله ولا یسلمه نه تنا پرېږدي نه چاته تنا پرېږدي په جنګ کې او نه چاته تسلیموي دا جرم دی ورونو نن همدغه پروپاګاندا کیږي د دې په خاطر باندې کیږي چې د مسلمان مسلمانان سره تقسیم کړي یریږي هغوی ورونو نن یو ځل بیا ولله الحمد په نهج د صحابه باندې جهاد یو ځل بیا را ژوندی شوی دی د الله په فضل و کرم سره یو ځل بیا نن الحمدلله د جهاد مراکز د صحابه د مراکز غونتې د مراکز باندې رنگ برنګ مسلمانان دي ورونو یو بل سره په ژبه باندې نه پويږي په یو مرکز کې توګره په یو عملیات کې توګره ورونو یو شهید پنجابی پروت وي بل ور سره پښتون پروت وي بل ور سره عرب پروت وي بل ور سره هغه د چچنیا او مجاهد پروت وي بل ور سره د امریکا یو شهید پروت نن ورونو د مسلمانانو وینې سره خلط شوی دي نن د مسلمانانو مقبره سره ګډې شوی دي نن بیا غ نور راپورته شوی دی عالمی جهاد نن بیا راپورته شوی دی نن دا غینه نن ټول بیا صلیبیان در زبر اندام دی یریږي ډاریږي هغه ته پته ده چې جهاد بیا یو نهج اسلامی د اسلام لار د اسلام پر روډ باندې د صحابه په نهج باندې بیا د جهاد شروع شوی دی او د صحابه په نهج باندې چې کوم جهاد شروع شي د هغه مقابله ته چې هغه صلیبیان هرقل نه ورته ټینګ شوی نن ورته اوباما به غیرت نشي ټینګېدلی نن ورته د اوس وخت مرتدین نشي ټینګېدلی نن هغه د دې نه یریږي نن صرف کوشش نه کوي حتی ورونو دا خو لا پرېږده چې مجاهدینو ته منافقین راځي چې صرف د القاعده نه د غیر ملکیان نه راجدا شي تاسو سره زموږ هېڅ کار نشته دی څه وایي او که نه وایي وروڼه حتی په رډیوګانو کې وایي په رډیوګانو کې نن چې وکتل چې د طالبانو زور د طالبانو مقابله نشي کولی اوس طالبان ته یو پیشنهاد کوي یو درخواست کوي شرمیږي هم نه په بې حیایۍ سره حتی په خپلو قومي اسمبلیانو کې دا دغه پاس کوي قراردادونه پاس کوي ورته وایي چې طالبانو سره موږ څه څه کار نه لرو که دوی د القاعده نه راجدا شي د القاعده نه څه مطلب د القاعده نه راجدا شي چې دوی د نهج صحابه نه راجدا شي دغه عالمي جهاد نه راجدا شي صرف د افغانستان غم وخوري صرف قوم پرستی وکوي وایي چې افغانستان وروسته د هغې نه که په پاکستان کې انګرېز پنځوس کاله نور هم حکومت کوي خو پاکستان ته بیا څه ونه وایي څوک چې دا وایي موږ یې ورسره منو نن غواړي چې دوباره دوباره مسلمانان هغه تیارو طرف ته بوځي وروسته له دې چې وروسته مسلمانانو الحمدلله د جهاد اصلي طریقه د عزت طریقه خلکو پیدا کړې ده او هغه دا ده چې عالمي جهاد دی چې دا پکې نه ګوري چې دا پنجابی دی که فارسي باندې که پښتون دی که د کم وطن سړی دی هر سړی چې په نهج د نبي علیه السلام په نهج د صحابهو په طریقه د صحابهو باندې جهاد کوي که تور پنجابی دی که تور افریقایي دی زما ورور دی هغه خپل سینې سره لګوم هغه پښتون رور چې زما سره په کور کې دی منافق دی د کفارو سره ولاړ دی د مرتدو سره ولاړ دی سر به یې وهم ملعون به یې په مخ به ورته تکم چې لرې کېږه مانه دغه کس زه راوله خپل کور ته راولم هغه ته خپل کور ورکوم خپل کور ورسره تقسیموم همدا د صحابهو نهج دی ولله الحمد نن دا شاید الحمدلله په خپلو سترګو باندې په قبایلو کې ګورو خلکو د صحابهو قصې اورېدلې وې قصې به مې اورېدلې حیات صحابه کې به مې قصې اورېدلې چې د مکې او د مدینې د مدینې خلکو خپلو کې سره کورونه خپل سر تقسیم کړي ورونه خدا قصه د انسان په د مسلمانانو په ژوند کې مفقود وي ورکه وي نه وي نن لله الحمد قبایل په دې ځبکه باندې په الله رب العزت نور ما آباد لري نن د صحابه واغه قصه بیرته ژوند کیږي نن ورونه په کور باندې بمباري کیږي پته ولګي چې ولې ګوري چې په کور کې ورسره عرب پنډيږي ګوري ورسره چې ازبک ورسره پنډيږي کوري سره تقسیم کړي دي په منځ کې پرده سره وهلې ده ورونو نن کور نن داسې قصې را ژوندۍ شوي دي ورونو چې قبایلو انصارو خپل کور پرېښی دی ځي په خیمه کې اوسېږي د کور یې بدیاني خلکو ته پرېښی دی نن ورونو خلک د دغه شي نه یارېږي نن خلک د دغه نه ډارېږي که نه د قبایلو سره نور څه دي د قبایلو سره چې زیات نه زیات خو یو زیړکی وي ورسره د زیړکۍ نه خو دی ډارېږي نه د دې مرمۍ ورونو خبره دا نه ده خبره فکر ده خبره سوچ ده هغه د دې نه یارېږي چې د خلک واپس د صحابو دور ته روان دي دوی خو د صحابه کرامو ژوند را ژوندی کړو صحابه کرامو کارنامې یې را ژوندۍ کړې نن خپل کور خلک خلک د عربو د پاره د ازبک د پاره د پنجابي د پاره خپل اولادونه تبا کوي دا خو د صحابه و کارو او که دا کار په چا کې راغی د هغې مقابله بیا څوک نشي کولی نن غواړي ورونو په همدا وجه ده ورونو چې د دې قبایلو د پاره ډیوه ریډیو مشعل ریډیو شکین ریډیو پلانی ریډیو پلانی ریډیو دا ټول درته کړي دي مختلف ریډیو کې چوبیس غنټې چې کله هم ته خلاصه کړې تر څو پورې ستا دا ذهن خراب کړي تر څو پورې تا ته وایي چې تا سره زما دښمني نشته ده دښمني اصل کې دغه شرپسندو سره ده په لهدا ورونو د قوم پرستۍ مسله د منځ نه وباسئ اول د خپلو زړونو نه وروسته د هغې نه د خپلو عوامو نه عوام په دې باندې پوه کړئ چې موږ جسد واحد یو هماغسې کار وکوي لکه کوم کم کار چې صحابه کرامو کړی دی دومره دومره نمونې هم راژوندی کړي دي دا نمونې هم راژوندی کړی ورونه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په جنګ بدر کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زوی یو زوی مسلمان نه و د کفارو طرف نه راغلی و د هغې نه وروسته چې کله هغه مسلمان شو یوه ورځ په خپلو کې په خپل کې سره جمع کوي تیر وختونه یادوي د زوی وایي پلار ته ابوبکر صدیق ته وایي چې پلاره ای اباجانه قسم مې د پالاوي چې د جنگ بدر په میدان کې څو څو ځله زما تورې ته برابر شوې ما او یریدم په دې باندې چې دما دما په توره باندې ته ونه لګېږې تورې ته به برابر شي ما به درنه سترګې پټې کې بل طرف ته به درنه لاړم ابوبکر صدیق ورته وایي چې زما دې په الله باندې قسم وي په جنګ بدر کې خو زه په صفونو کې ګرځېدم ته مې کتلې کتلې مې چې چېرته به راته میلاوېږي چې د سر درنه والوځوم او الله ته ثابته کړم چې یارب ستا په خاطر باندې زه د خپل زوی نم تیر یم د دین په خاطر باندې زما زما سره حتی هغه د دین د دین محبت د اسلام محبت هغه زما د وینې د محبت نه ډیر پورته دی په جنگ احد په جنگ بدر کې ورونو او یا کسان کفار ونیول شول مشرکین ونیول شول د مکې هغه مشرکین د مکې چې وو دغه صحابه کرامو د تر زامن وو د ماما او د کاکا زامن وو د چا پکې ورونه وو رونه فیصله په څه کیږي مشوره کیږي عمر رضی الله تعالی عنہ فیصله وکوله مشوره ورکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې یا رسول الله هر چا ته خپل خپلوان په لاس باندې ورکړه چې د خپل خپلوان سر قطع کړي تر څو پورې الله رب العزت ته ثابت کړي او د خلکو ته هم ثابت کړي چې کم مینه محبت کمه رشته کوم قرابت چې د اسلام دی د لا اله الا الله محمد رسول الله دی هغه د وینې د قرابت نه ډېر اوچت دی موږ د هغې د وینې د قرابت د خپلوۍ هېڅ پروا نه ساتو هېڅ پروا نه ساتو د دین په د دین په معامله کې نن وروڼه همدغسې وکوئ د قوم پرستي د زړونو نه لرې کړئ په عمل سره یې لرې کړئ نن هغه خلک چې په اسلام باندې روان دي وروڼه چې که د هر وطن خلک دي خپلو سینو سره یې ولګوئ نن هغه خلک چې ستا په دې کورنۍ کې در سره موجود دي خو د اسلام خلاف دي د دین خلاف دی د کفارو ایجنټان دی منافقت کوي خبرې کوي مسلمانانو زړونه سره ماتوي هغه لرې کړئ د خپل قوم قبیلې نه یې لرې کړئ همدغسې یې لرې کړئ لکه څنګه چې نبي علیه السلام د نبي علیه السلام صحابه کرام د ځانونه لرې کړي دي تر څو پورې ورونه چې دا کار هم نه کړی تر هغه وخته پورې ورونه موږ د عزت لارې ته نشو راتلی ورونه د دې حدیث کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من قاتل تحت رايه عميه څوک چې د وړاندې د وړاندې جنډې لاندې وجنګېدل وړاندې جنډه هغه جنډې ته ویل کېږي کومه جنډه چې د قوم پرستۍ جنډه وي د کوم چې اسلامي مقصد نه وي یو جنډه پورته شي سړی پورته کړي وایي چې دا د نشنالیزم دی دا د پښتنو موږ د پښتنو حقوق غواړو دا د پښتنو جنډه ده راځئ ته دې لاندې لکه نشنالیان دي نشنالیزم یې د پښتو په نامه باندې په افغانستان کې افغان ملتیان دي په یو پنجابیان کې د پنجابي تنظیم جوړ کړی وي هغه خلکو ته وایي چې راځئ ته دې جنډه لاندې راشئ چې موږ ستاسو حقوق د خلکو نه غواړو نبی علیه السلام فرمایي چې که د دې جنډې لاندې څوک راغلل په دې نامه باندې چې د پښتنو اواز وکړو دی ورغوي او بیا چا د پرسیبانو اواز وکړو دی ورغوي د هغې نه وروسته ته دې لاندې یغضبو یدعو الی عصبیت خلک عصبیت جاهلیت ته رابولي چې پښتانو راځئ دې طرف ته راځئ راځئ دې طرف ته خپل حقوق واخلئ د پښتون په نوم باندې حقوق غواړي پنجابی د پنجابي په نوم باندې حقوق غواړي افغاني د افغاني په نوم باندې حقوق غواړي او خلک هم ورسره غواړي یغضب لعصبیه او بیا په دې باندې غوسه کیږي هم که چېرته بمباري وشوه دا نه وایي چې زما مسلمان یې مړ کو زما مسلمان په شهادت باندې ورسولو پښتون یې مړ کو پنجابی یې مړ کو افغانه یې مړ کو پاکستانه یې مړ کو دغسې نارې وهي نبي علیه السلام فرمایي که په دغه لیار کې مړ شو فقتلته جاهلیه نو د دې انسان مرګ د مردارتوب دی د اسلام په مرګ باندې د انسان نه مړ کیږي ورسته دغه نه ورونه باخیرانه د نبی علی السلام یو بل حدیث وای حارث اشعری رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې نبی علی السلام فرمایلی دی ومن ادعا دعوه الجاهلیه چا چې چیره وکوله ناره ووهله د جاهلیت د قوم پرستۍ ناره ووهله فانه من جث جهنم نو دا سړی په حقیقت کې د جهنم د لاشونو نه یو لاش دی که څوک جهنمي غواړي چې وی ګوري په دې دنیا کې هغه کس طرف ته دی وګوري کوم کس چې د قوم پرستۍ خبرې کوي کوم خلک چې قوم پرستۍ طرف ته خلک رابولي نو یو صحابي پورته شو ویل فقام رجل یو کس پورته شو د صحابه کرامو نه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم و ان صلی وسام که دغه قوم پرستۍ خبرې چې کوي د قوم خبرې چې کوي د قوم پرست انسان که مونځ او روژه مونځ کوي او روژه نیسي بیا به هم د جهنم د لاشونو نه د جهنم د جسدون نه یو جسد وي نبی علیه السلام وفرمایل و ان صلی وسلم اگر که روژه نیسي اگر که مونځ کوي خو چې د قوم پرستۍ خبرې کوي قومیت کوي دا جهنمي دی بیا وروسته د هغې نه نبی علیه السلام وفرمایل چې د الله بندګانو که چېرته تاسو څیره وهئ اواز وهئ خپل تعارف خلکو ته کوئ نو هغه تعارف کوي کوم تعارف چې الله درکړی دی کوم چې الله رب العزت کوم نوم درکړی ښکلی نوم الله درکړی فدعو بدعو الله الذي سماکم نو پاغه سیره باندې سیره ووهی هغه نوم ځان ته ورکړی کم نوم چې تاسو ته الله رب عزت درکړی کم نوم یې درکړی دی النو سماکم المسلمین المؤمنین عباد الله الله رب العزت تاسو ته ښکلي نومونه درکړي مسلمان یې درته ویلی دی مؤمن یې درته ویلی د الله بنده یې درته ویلی دغه اوازونه اوچت کړه کس درنه شهید کیږي بمباري کیږي سیره وکوه چې یا رب ای خلکو د عالم خلکو مسلمانان راته شهیدان کړل مؤمنان راته شهیدان کړل او کوی چې راځي انتقام واخلو داسې مه وایه چې د پښتون انتقام اخلم د افغاني انتقام اخلم د پاکستاني انتقام اخلم وایه چې د مؤمن انتقام اخلم د مسلمان انتقام اخلم د الله د بندګانو انتقام اخلم دا ښکلي نمونه دي چې الله چې الله رب العزت تاسو ته درکړي دي دا نور ګامته نمونه د ځانه لرې کړئ دا د فخر نمونه د ځانه لرې کړئ دا د جاهلیت نمونه ځانه لرې کړئ دا وړه وړه نمونه ځانه لرې کړئ ستاسو نمونه په ځان باندې کېږي ځکه چې تاسو ستر خلک یا عباد یې د الله تعالی بارک وتعالی بندګان یې د الله رب العزت توحید هم په خپلو زړونو کې دی نو ولې ځان دومره دومره صغیر دومره ذلیلوئ چې واړه واړه حلقې د ځانه راتاووئ کله د ملکونو حلقې ځانه راتاو کوئ کله د ځای او د خیل او د فلان هغه د ځانه راتاو کوئ او کله د وطن په د وطن او د ځمکې د ځمکې د وړې وړې دایرې د ټولې دایرې ختم کړی یو وسیع دایره د ځانه تاو کړئ او هغه دایره د اسلام ده او ووایئ چې موږ مسلمانان موږ مؤمنان موږ د الله بندګان وروڼو تر څو پورې چې دغه عظیم صفت زموږ ستاسو د مجاهدینو اول زموږ ستاسو د مجاهدینو زړونو ته نه راغلی وروڼو دا جهاد کامیابۍ طرف ته نه ځي دا به جنګیږو شهیدان کیږو به بندیان کیږو به اخر به دوکه خورو لکه ډیر خلک دوکه شوی دي ډیر خلک دوکه شول ورونو ژوندۍ ژوندۍ مثالونه موجود دي د افغانستان جو مثال موجود دی داسې خلک دی ورونو په افغانستان کې د زما استاد جهاد ورونو ایست تاسو د خپل سپینګرو نه پښتنه وکوي د تیر وخت جهاد مجاهدین چې کم جنگیدل دي نن موږ په میاش کې شیرته د غربت او د فقر په وجه باندې په میاش کې شیرته دوه درې مزایل ولو ورونو هغه د سبانه ته بیګا پر دوه درې سو مزایل وشتل هغه جهادونه ډیر زیات کړي وو رونه خو خلک ورته راغلل هغه مجاهدینو تربیت نه و شوی چا تربیت نه و کړی په نهج د صحابه باندې دغه تربیت نه و شوی قوم پرستی دغه د ژوند نه چا نه ویستلی خلک ورته راغلل شیاطین الانس والجن ورته راغلل په غوږونو کې دا خبره ورته وکوله چې وروره ته افغانی یې د افغانستان ترقي وغواړه دنیا ترقي طرف ته روان دی او پاکستان ترقي کوي او تا جنګوي نو هغې خلکو اسلحه کېښودله نن همغه مجاهدین نن ربانی چیرته دی نن سیاف چیرته دی نن هغه په دغه پارلمان کې ناست دي هغه د ستر ستر مجاهدینو داسې مجاهدینو وروڼو چې د ټولې دنیا د مجاهدینو قیادت یې کولو خو په اخره کې قوم پرستي یې شروع کړه افغانیت یې شروع کړو د افغان خبره یې شروع کړه الله ذلیله کړل او کنې کړل نن اوس دومره ذلیله دي وروڼه چې نن د انګریزانو غلامان دي نن چې انګریزانو ته ورځي د انګریزانو سپي د دې ګیرې د دې ګیرې تلاشي کوي بویه یې دومره الله رب العزت ذلیل کړل نورونو ځان مزه لیلا کوي په ذلت باندې نه هغه خلک لاړل د تاجکستان جنگ ورونو شروع شو د افغانستان وروسته د تاجکستان جنگ شروع شو ښه په مخ باندې روانو د دنیا مسلمانان ورغله عرب عجم ورغله هلته ورونو هغې خلک هغې خلکو ته خلکو دوکه ورکړه چې دا تاجکستان د تاجکیانو دی دلته باید تاجکستان وي دلته باید ترقي وي هغه خلک بدیاني خلکو ته وایي چې ځئ تاسو خپل کار کوئ چې څوک نه تل هغه خلکو ته حکومتونو ته په لاس باندې ورکړل قیدیان یې کړل د تاجکستان خلکو د تاجکستان حکومتونه ونیول هغه مخه خلک لاړل د آخر لاړل د هغه حکومت سره چې یو یو نیم کال ورسره وجنګېدل په زرګونو شهیدان یې ورکړل آخر لاړل ناکام شول هغې سره په یو پارلمان کې اوس ناست دي په یو پارلمنټ هاوس کې ناست دي د افغانستان دغه مجاهدینو تېرو مجاهدینو یو نیم میلیون شهیدان یې ورکړل یعنې پنځلس لکو نه زیات شهیدان ورکړل هماغه د روس په خلاف چې جنګېدل نن د امریکې سره په یو کرسۍ باندې په پارلمان کې ناست دي وجه څه ده ورونو چې د دې خلکو د ژوند نه قوم پرستي نه وه لرې شوې زړونه یې نه ومینځل شوي د اسلام په اوبو باندې نه ومینځل شوي قوم پرستي په زړه کې وه نن هم تاسو ته هم دا وایم ورونو ځان ته هم دا وایم چې دا نن ورونو کم جهاد جنډه عالمي جنډه چې غورځېدله تاسو ته الله رب العزت دا توفیق درکړو چې د عالمي جهاد جنډه مره اوچته کړه الله کم که واپس هم ودروله په دې وجه باندې د ټولې دنیا د سترګو ښار یې تاسو نشتر یې تاسو هغه زړونه درته ډک دي په بله طریقه باندې هم نشي تسلیمولی اوس درته د قوم پرستۍ خبرې کوي اوس درته د ترقۍ خبرې کوي اوس درته د بدیانیو خبرې کوي اوس درته د نورو د عرب او د عجم خبرې کوي د دې په خاطر باندې چې ذلیل هم کړي سبا داسې نه خدای نه خواسته چې د شهادتونه ورکړي وي سختۍ هم تېرې کړې وي بمبارۍ هم لیدلې وي غربت او فقرونه هم لیدلې وي او په اخره کې دې نتیجې ته ورسېږئ چې په دې باندې قناعت وکوي مطمئنه شي چې رښتیا موږ خو قبایل یو زموږ سره د پنجابي سره د افغاني سره زموږ څه کار دی نه هغه ورځ خدای نه خواسته که در باندې راغله هبا ام منثوره خسر دنیا والاخره به یې بیا بیا به داسې خسره دنیا والاخره لکه هغه خلک چې خسره دنیا بیا به غلامان درنه جوړ وي فلهذا نن نه کوشش وکوئ هر هغه مجاهد چې مرکز ته دې راځي دغه به دا تربیت کوي چې دغه د ژوند به سرطان د کینسر د قوم پرستش دی دا بلری کوي او هغه ته وایي چې ته یو عالمي مجاهد یې سبا ته په دغه وطن کې اسلامي نظام راشي ته به دلته نه کینې ته به بیا ځې هندستان طرف ته بیا مخ کوي هندستان به بیا آزاد دی هندستان چې د آزاد کال ته بیا نه کینې ته به لندن طرف ته ځې ته به امریکې طرف ته ځې دا سوچ د خلکو د ذهن نه وباسه چې زموږ صرف د دې وطن لپاره جنګېږو صرف د دې وړي کې وطن لپاره جنګېږو نه زموږ زموږ عالم زموږ سوچ عالمي دی زموږ دین عالمي دی زموږ نبی عالمي دی نو تر هغه وخت پورې به جنگیږو تر څو پورې چې د دنیا هغه اخرنی ګوټ ته مسلمانانو باندې په انسانانو باندې چې ظلم دی ظلم ستم هم نوي ختم کړی موږ د وړې ځمکې لپاره نه جنګیږو د وړې ځمکې لپاره چې جنګیږي ورونو د دې ځمکې لپاره چې ځانونه قربانوي د قیمتي قیمتي ځانونه د فوجان دی ورونو چاته جاهلیت نبی علی اسلام ویل دی د چا قتل دی چا مړی ته چې نبی علی اسلام مردار ویل دی نو الله رب العزت ورونو موږ او تاسو ته کما حقه د جهاد کولو توفیق را نصیب کړي الله رب العزت زموږ د ژوند نه د قوم پرستۍ د لعنت لرې کړي او الله رب العزت زموږ په زړونو کې د ټولې دنیا د مسلمانانو مینه محبت واچوي الله رب العزت موږ ټول سره ورونه کړي الله رب العزت زموږ په منځ کې هغه اخوت را پیدا کړي کوم اخوت چې د صحابه کرامو په منځ کې موجود و او الله رب العزت زموږ جهاد کامیاب